چې ایمان راوړل او عمل کوي موافق د سنت جناتین باغونو ته چې بهږي به من تحت الانهارو لاندې د بنگلو د غینه ولي یحلون فیها خسته کولې بشي دی فیها په دې جنت کې من اساوره په بنگلو باندې من ذهب د سرو زرو او لؤلؤ او بل ملغلو سره ولیا یحلون فیها او استول بشی تا ولباسهم او جامې دی فیها په دې جنت کې حریر ریخم بی وهدو الی الطیبات من القول او خودنه کړ شو دی ته په دنیا کې الی الطیب من القول په طرف دا خسته وینا چې دا توحید وینا وه وهدو الی صراط الحمید او خودنه کړ شو دی ته اے څنګه حرمت د دې کور په مسافر دی نو د غرنګي په مکی والا باندې دی او څنګه چې مسافر او د مکی والا دواړه پدې کې دا د الله ملمانه حسابيږي و مې يريد به چا چې اراده وکړه په دې جماعت کې به الحاد په کجراوي سبي ظلم په زیاتي سره نوزقو او بس کولو ته مومن عذاب نه لري مذاب درناک و اذ بوأنا لابراهيم کله چې زه او خودل مونږ ابراهيم عليه السلام ته مکان البيت زید بیت الله الله تشرک به شیئا الله تشرک او ورته ویل مونږه صدر ما جوړوي بي صدر ما جوړوي بي زما سره شي نه څه شي او طاهر بیتیا پاک وساتي کور زما لتا ایپین د بارا توکون ګل قائمین او د پار د ول ودریدونکو ول رکوع سجود او د پاره د رکوع کوونکو سجده کوونکو د پاره واذن فی الناس اعلان وکړه په خلکو کې بل حج د حج یا اتو راضی به تر جالن پیاده او علی کل ضامر او په هر اوغ ضامر تازی ټریننګ شي ضامر اصل کې خوار ته وي خو طریقه درجه اس او خدا اول په خلکو دل کرم ځکه وساتي خو خوراک ورګي ډېر ټیټ او بیا ګرم ځای ته دننه کړي په دې باندې خوله راشي بهیږي بهیږي نو دنه دا غوښه ودړېږي کلکه شي یو طریقه دا دویمه طریقه دا چې دا لا بیا منډه ورکوي لږه لږه دا تازي شي ټریننګ ټریننګ شي علا کل ضامر په هر خوار اوخ باندې یاتي ناراضي به تاته من کل فج عمیق د هرې لارې لري نه یا د جورې نه کومه لار چې ډېر تلل تلل شي جوره شي او که چېرې د ځنې باندې نو بیا نو خپل راشي مخبره کې لار دي چې ته خو سړی به کې پناه رواني خلکو دې دومره مال تللی دي چې قبرونه برباد شي دی دا لار کته تل ليشهدوا منافع لهم دې لپاره چې دیو حاضر شي منافع پیدو ته لهم چې دې پر دی وي اذكر اسم الله یاد کی دیو نوم د الله فی ایام معلومات په ورځ معلومو کې علامه رزقهم په چې الله ورکړي دیو ته بن بهیمه الانام په به زبانه سارو باندې وکلو خری من هذه نواقم البائس ورکو یا بدحال فقیر محتاج تا اے خالی ګډ وډ دی اے مال دی نه ثم ليقضوا تفسهم بیا دې لري کې خپل خيري وليوفونو زورم پر دې کې خپل منختي وليطوف بالبيت العتيق او تواب دیو کې د کور عزت ما عتيق د زوړ یا العتيق د آزاد د چا تسلط پې ناراضي سوا د علي سعود نه ذالک دا حکم ومن يعظم دا دا واوري الله وي ها ومن يعظم حرمات الله چا چې عزت مکو د الله د عزت مند زینو په خیر الله دا غره دي پر عند ربي په نظر د او حلت لكم الانعام او روا کړی شي تاسو لپاره اساوي الانعام به زبانه صحابي چې هغه ډنګر دي الا ما يدل عليكم مگر حرام دي پتا سو باندې هغه چې بنینې کی تاسو ته فجتنبوا الرجس ځان وساتئ د ګندګۍ من الافسان د بوتانو نه واجتنبوا قول الزور ځان وساتئ د وینا د دروغونه شرخه حنفاء لله شي خلاص کوونکی لله د الله لپاره غیر مشرکین به مکیږي شرک کوونکی د الله سره او مې شرک بالله چا چې صدر جوړ کړ د الله سره پکې نه مخره وې کې دې خرشو خر په دې باندې شو چې دا خپل مقصد نه پیژني پکې انما خر راغوي کې دایره وګورځي د مینه سمای د برینه په تخت بو تیرو او تختو د لره مرغانو او تهبیبی ریح یا واو لزید لره هوا په مکان صحیح قازه لری جوړتا ذالک خبره دا دا غره و مې يعظم شعائر الله چې عزت وګو انه د دین د الله په ان من تقوا القلوب یقینا دا د اخلاص د زړونو نه دا دی د پرهیزګارۍ د زړونو نه پرهیزګار د زړه د انسان الله پرهیزګاره معلومیږي چې دی د طالب د مولا د کتاب د جماعت د دین د خبرو د دین د کارونو عزت کوي چې نه کوي سپکو ته ګوري نو ډېر متقي دی خو پته لګي چې آرامي دي لکم فیا سازو پر پدې کې منافع پیدا دي الی اجل مسمن تر یو ډېر مقرر پرې ثم محلها بیا زید علاله کې دغه سارو ال البیت العتیق کور زول دی یا کور العتیق زاد ولکل امه د هر امه د پاره جعلنا غرزول لمن من سکن طریقه د قرباني یذكر اسم الله چې یاد کړي نوم د الله علامه پر رزقهم الله ما رزقهم هغه چې الله ورکړي دي ته من بهیمه الانعام به زبانه سارو باندې فالهکم حاجت روا ستاسو اله واحد حاجت روا یو دی فله نو شي دی الله د پاره فله اسلمو نو دی الله د پاره شي غاړه خودن کی وبشر المخبتين او زیر ورکا عزیز کوونکو ته الذين عزیز کوونکي خلق دي دا ذکر الله کله چې یاد شي الله توحید او د الله بڑای وجلت قلوبهم نو ویریږي زړونه دی او صابر علامه اصحابهم نه ټوپونه به نه وي ښه زړه به یې ویریږي وصابرین او صبر کوونکي علامه اصحابهم په هغه چې ورسېږي ته د الله په دین کې والمقیم الصلات او پابندي کوونکي د مانځه ومما رزقناهم اے مخبت څوک دی عاجزي کوونکي الله تعالی دی چې دې زړه د چې الله یادېږي نو دی ویریږي د الله بړای یاد شي د الله قدرتونه چې زړه د یریږي تکلیفونه په دین باندې برادر شي د مانزه پابند وي و مما رزقناهم او بعضی دا غنه چې موږ ورکړي یو ته یون فقون خرج کړي د الله په لار کې چې ضرورت راشي دې بیا غلې غلې نه کیږي والبدن جعلناها او غړ څاروي چې دي بدن بدن غړ مراتنه اوخته والبدنا جعلناها او خان ګرځولې موږ لکم سازو پارا من شعائر الله د نخو د دین د الله نه لکم فیا پدې کې خیرون خیر دی پس کر اسم الله یاد کې نوم د الله علیها پدې باندې ثوافن چې ولاړې په قطار په اذا وجبت کله چې ولګي جنوبها اړخونه داو په کلو مینا نو خریدا غنا سم لري وخت سره پر ځنی وي وځي په خلکو اله الله اوس هم په عوامو یې وخو مری ودره وځي حلالې وخو حلالې نه ته نه حروي دې ځکه نږدې دي غټې سینې سره نږدې غوټه چې دا نور سره دلته ده دلته دغه غوټه په تیر چاړه باندې وای او یو خپې تړلې دی ولاړی او بس یې نتیجې چې راوغورځي بس ساتي تلې بیا چې غړ تابې وګوره کارور وګوره او خوږی غوخي ولا وګوره تازه واخه چې کوم داغي او کوم لنګو نه کړی دا خبر برابر تاروي کذالک دغرنګ سخرا لکم پټنګر ساروږي کذالک هم درنګ سخرا لکم الله یما تابګړي ساز دوباره لیدو کبر الله دې لپاره چې دوی بیان کې تاسو د الله علامه دا کوم په هغه طریقه چې تاسو ته خدا کړل او بشیر المؤمنین محسنین زیر اور کاخ کوونکو دا ان الله یدافع یقینا الله د بکی عن الذين دا خلقنا امنوا چې مؤمنان دي تکالیف د کافرانو د بکی الله یدافع د بکی کافرانو لره د بکی د کافرانو جنگ او تسلط په مؤمنانو باندې ان الله لا يحب كل خوان ان الله مين نه کې د هر خیانت کوونکی کفور ناشکر سره اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا دا ډومبه آیات دی د جهاد په اړه کې چراغلی اجازه مې راشه ده امر نو شي امر به رسو شو دیو جن سورې حج د آیات وي دغه مدني دي اذن اجازه ورکړې شوې ده اذن پکې ته ما ته ډېر ټول د الله په کورونو ملکونو کې ډېر محبوب وي لولا اخرجوني قومي که زما قوم زنه ایستلې نو لما خرجت کې زبستان نه وته ابو بکر صدیق هم بر بیرته بیرته د خپل کلی د قتل روانو دي او مدینه د جراله جو ټول بیمار شو صحابه بلال رضی الله تعالی عنہ ویلي کاش چې زب دغه کې مکه کې میاه مو جنه جنه چینه و داغې سره وي او حولي اسقر و خلیلو زمانه چا پیره سرګنی او خلیل یې واخه دی دا ولاړ وي ډېر صحابه خپو پریشانو کور نه وتل الله یې زی تاسو اجازه ملاو شو تاسو ته درته وسه راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عائشہ بي وی چې بلال جاړي د مکی صفاتونه کوي بیمار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا وکړه الله دا وبا او بیماری یعنی دا د جوحپی جوحپه د مدینې نه تقریبا کاپی 50 کیلومتر نه مسیوا یې سی پورې دي سی وی د سی خور قاړي کې وکړي دا غټ د يهودو کړي الله دې په هغه باندې واچو دا مدینه پاک و ان اجازه راغی چې تاسو کل مرئن مصبح فی اهلی والموت ادنا من شراک علی ابو بکر شعر ویلی هر سړی په خپل کور کلی کې ناشته او مرګ د بیزار د مزي نه نږدې راغی الله وی زه خپکیږم او زینا بس تاسو ته اجازه درکړې شو اجازه تو کړې شو تاسو ته او زینا اجازه کړې شو للذین کسانو ته یقاتلون که نه وی د په کول د الله بعضی کافرو لره ببع بعضهم بعضی کافرو لره ببعض په بعضی مسلمانانو باندی لهدمت صوامع نو خامخا ورانی شوی وی اړنګ پړنګ بشوی وی صوامع هغه ګرجی د پیرانو و بیع او عبادت خانه د نسوارانو او صلوات او عبادت خانه د يهودو و مساجد او جمعاتونه د مسلمانانو یذکر فی اسم الله چې یادیږي پای کې نوم د الله کثیرن ډیر د هر ټیم د خپل دین د حق دین هغه زینه به دان اړنګ پړنګ کیږي چې jihad نه jihad کوي کنه د جماعتونه او د مدرسې بم محفوظي نه پاتې کیږي الله وی کدا د پکول دي کافرانو په مسلمانانو نه وي نو د جماعتونه د عبادت خاني د پیر خاني د ټوړي وړنګ پړنګ شوې ولا ينصرن وی ویلې د شتګردي دقه خلک یې ړنګ پړنګ کوي دې سره جهاد پکار دی ولا ينصرن الله خامخا امداد کوي الله من دا چا ينصرو چې امداد کوي د دین د الله ان نو خو هغه ولاړ ختم شو یو بساړه وته نه ټینګی دا پته دی ولې دل بساړه چې نه ټینګی دا څنګه ولا ابو ساړه چې دا ټینګی دا نو هغه څه شو ان الله لقوي الله خامخا طاقت ولري عزیز ضرور دی الذين مكننا ما خلق جما وتزي اور کړل فل ارض پزما کې کې اقام الصلاه او دریوی دی مانځه لره واتو زکات ورکی به زکات لره چې سورې اخلاص نور دی وزیری دا لایق دی الذين مکنهم اخلق چې الله ما ولا طاقت ورکو زیم ورکو پزمکه کی حکومت می ورکو مقام الصلاه او الزکات او امر بالمعروف و نهی عن المنکر دا کارونه وکي نو هغه ولګي امر بالمعروف ولا وجني او اقامه الصلاه جمعتون اورانه او زکات ورکي نو هغه ته دا تاسو مجاهدینو له چندي ورکوي دا بندي دا غز کافر راشي نو الله غل زیر کوي و امرو بالمعروف حکم کوي د نیکی او نه هوان المنکر او نه کوي خلق د بی دینینا ولله عاقبت الامور الله تو پسید ټول کارونو د انجام ده و ایو کذبوک کدی دروجن کوي تعالی فقط کذبت نسبت د دروغ غړیو قبلهم مخکې دې نه قوم د نوح علیه السلام او عادیانو سمودیانو خپلو پیغمبرانو ته او قوم د ابراهیم علیه السلام او قوم د لوط علیه السلام او اصحاب مدین او مدین والا او د شعیب علیه السلام تکذیب کړی او کذب موسی او نسبت دروغ شوی او موسی علیه السلام ته په املیت للکافرین نو مهلت ورکو کافرانو ته ثم اخذتم بیا مې ونیول دی لره فکیف کان نکیر نو څرنګه یو زما عذاب نه دي ړندي سترګي دي ولکن تعمى القلوب التي مګر ړاندي دي زړونه داغه پي صدور چې بسينو کې دي اے د زړه سترګي ړندي شي دي ها ويستعجلونك بالعذاب په تلوار غواړي ستانه عذاب ته چې عذاب راځي را ولا کنه ولا يخلف الله عدو او چې خلاف نه کوي الله د خپل لوزنه عذاب برازي وان يوما یقینا یو ورځ عند ربک بنی زرب ستا کال په سنتین شان د زر ورځو د مما دا نه تعدون چې تاسو حساب وای وکئیب من قريه ډیر د کل والا نام لیت لا ما مهلت ورکړی وا کل والا ته یې ظالمتون دی وی دی ظلم کون کی ثم خذوها بیا می ونی ولا غول را و الی المسیر ما ته دی وبسی